تاسو اړو ګرځي قدرمن اوریدونکو زموږ د نن خپرونې موضوع بیا هم د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک سیرت دی چې په نننۍ خپرونې کې به د قضایی عمره او همدارنګه د موتې غذا وڅیړو علامه ابن هشام رحمه الله په خپل سیرت کې لیکي کله چې پیغمبر علیه السلام له خیبر څخه مدینې منورې ته راستون شو نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام په مدینه منوره کې اته میاشتې تیرې کړې او د دې اته میاشتو په ترڅ کې ځینې غذاګانې هم ترسره شوې بیا د ذلقعدې په میاشت کې په کومه کې چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د عمرې څخه منع شوی و د قضا شوې عمرې د ادا کولو لپاره د صحابه و کرامو رضوان الله تعالی علیهم اجمعین سره د هجرت په اوم کال رسول الله مکې ته وخوځېد کله چې د مکې اوسیدونکو ته د دې خبر ورسېده مکه یې پرېښودله او دا خبر یې خپور که چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او ملګري یې ډېر ستونزمن او د کړاو نه ډک ژوند سره مخ شوي دي د مکې اوسیدونکي د رسول الله صلی الله علیه وسلم او صحابه و کرامو د سیر لپاره په دارالندوه کې په دوه قطانو کې ولاړ ول کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او صحابه ورسېدل رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته وفرمایل په هغه سړي دې الله رحم وکړي څوک چې خپل ځان د دې قریشو په وړاندې ځواکمن وښیي بیا یې حجر اسود مسکه او د اوږو په خوځولو سره په چستی او چابکي طواف پیل که تر څو چې رکن یمانی ته محمد رسول الله ورسید او د قریشو د نظر څخه پناه شو بیا چې کله پیغمبر علیه السلام وسلام حجر اسود ته ورسېده د لومړي ځل په څیر یې بیا په چستی طواف پیل کړه او درې شوته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې طریقې سره وکړل نو هغه خوب کله چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مکې مکرمې ته داخلیده عبدالله بن رواحه په داسې حال کې چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د اوښې پړی او مهار یې په لاس و دا شعرونه زمزمه کول خلو بني الکفار عن سبیله خلو فکل الخیر فی رسوله یا رب انی مؤمن بقیله اعرف حق الله فی قبوله ای د کافرانو اولاده د رسول الله صلی الله علیه وسلم لار پریږدئ لارې خوشې کړئ ټول خیر د الله په رسول کې دی ای ربه زه د هغه په هره وینا باور لرم او د الله رب العزت حق ادا کول راته د هغه په منلو کې ښکاري کله چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم درې ورځې په مکې مکرمه کې تیرې کړې په درېیمه ورځ د حویتب بن عبدالعزا په مشري ورته د قریشو یوه ډله راغله او ورته ویل ستاسې موده پوره شوې ده تاسې د مکې څخه ووځئ رسول الله ورته وفرمیل څه کیږي که ما دلته پرېږدې چې زما د واده مراسم حضرت میمونې رضی الله عنها سره ترسره شي دلته ولیمه جوړه کړم تاسې به هم راسره پکې برخه واخلئ هغوی ځواب ورکه، موږ ستا ډوډۍ ته هیڅ اړتیا نه لرو، ته ولاړ شه او د مکې څخه ووځه. نو د دې اصرار په اساس محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د مکې مکرمې څخه وخوځید او نکاح ام المؤمنین حضرت میمونه رضی الله تعالی د احرام د حضرت عباس بن عبدالمطلب په سرپرستی ترسره شوه د رارسولو لپاره یې خپل غلام ابو رافع وټاکه همدا و چې هغوی د صرف سیمې ته رسېدلي وه چې ابو رافع هم ور ورسېد او په همدې سیمه کې دا مبارک واده ترسره شو نو د اسلام په برکت د خلکو په نفسونو او عقلونو کې ستر بدلون راغی هغه ماشومانې چې د جاهلیت په زمانه کې ژوندۍ خښېدلې اوس مسلمانان د هغې په پالنه او د هغې په روزنه کې د یو بل سره مسابقه کوي په سیرت کتابونه لیکي د قضایی عمرې د ادا کولو څخه وروسته کله چې پیغمبر علیه السلام وسلام د مکې مکرمې نه د مدینې منورې په لور وخوځېد د حضرت حمزه رضی الله عنه لور امامه یې تر شا یا کاکا یا کاکا چیغلې او محمد رسول الله پسې روانه وه حضرت علی کرم الله وجهه ور وړاندې شو او له لاسه یې ونیوله حضرت فاطمه رضی الله عنها ته وویل د کاکا لور دې د ځان سره کړه هغه د ځان سره په سورلۍ سپره کړه د امامه بنت حمزه رضی الله عنه په اړه د علی او د زید او جعفر ترمنځ شور جوړ شه علي رضی الله عنه وویل زه یې وړم ځکه چې زما د کاکا لور ده جعفر وویل زه یې وړم ځکه زما د کاکا لور هم ده او ترور یعنې د دې خاله زما په کور کې ده زید وویل زه یې د وړلو حقدار یم زما د ورور لور ده خو رسول الله صلی الله علیه وسلم یې ترور خاله ته یې وسپارله یعنې دې خاله ته یې دا وسپارله زید د حضرت حمزه رضی الله عنه رضایي ورور پیغمبر علیه السلام ویلې چې خاله د مور په ځای ده حضرت علی کرم الله وجهو ته ویلې ته زما او زه له تا څخه یم جعفر ته ویل ته د خلقت او اخلاقو له لحاظه ما سره نږدې مشابهت لرې او ځای ته ویلې ته زموږ ورور او مولای نو بیا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینې ته د ذلحجې په میاشت کې بیرته راورسید د موتې غذا دا مشهوره او تاریخي غزا د جمادی الاولا په میاشت کې د هجرت په اتم کال پیښه شوه ابن اسحاق رحمه الله فرمایی رسول الله صلی الله علیه وسلم د جمادی الاولا په میاشت کې د هجرت په اتم کال درې زره د مجاهدینو یو لښکر د زید بن حارثه په مشري د موتې په لور ولیږه او ورته وفرمایل که شهید شو نو د هغه څخه وروسته جعفر بن ابي طالب د لښکر قیادت ته اخلي او که چیرې جعفر بن ابي طالب هم شهید شو نو د اسلامي لښکر مشري به عبدالله بن رواحه رضی الله تعالی عنه ته سپاري خلک ورته دا دعا وکړه الله مو مل شه او رب العالمین مو بیرته روغ او رمټ راستانه کړه د دې دعا په اوریدو سره حضرت عبدالله بن رواحه رضی الله عنه خپل یو تلپاتې پیغام د دې شعرونو په ترڅ کې زمزمه که چې ویلې تاسې خو د سلامتیا دعاګانې راته کوئ زه خو د رحمان او مهربان رب څخه د مغفرت او بخشش سوال کوم لکنی اسأل الله مغفره او دا سوال کوم چې وینې تویونکی ګزار مې په برخه کړي یا د یو ځواکمن د نیزې ګزار مې په نصیب شي چې ځیګر او کلمې مې پرې کړي او چې کله مې خلک په قبر باندې تیریږي نو وایي دا د هغه چا قبر دی چا چې د الله په لار کې غذا کړې وه او الله تعالی ورته هدایت ور په برخه کړی و د دې وینا سره لښکر رخصت شو رسول الله صلی الله علیه وسلم هم تر یو ځایه ورسره ووت لښکر ته یې خدای پاماني وویله او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بیرته مدینې منورې ته راستون شو کله چې اسلامي لښکر په شام کې د معان سیمې ته ورسید اسلامي لښکر ته دا خبر را ورسید چې هرقل د سل زره پوځ سره د معاب په سیمه کې ځای پر ځای شوی دی همداراز د عربو څخه هم سل زره لښکر د دوی د مرستې لپاره را رسېدلی دي د دې خبرې په اوریدلو اسلامي لښکر دوه ورځې د معان په سیمه کې د مشورې او پریکړې لپاره تم شو ځینې مسلمانان په دې نظر ول چې باید محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خبر کړو یا به محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نور پوز راواستوي او یا به راته امر وکړي چې پر مخ نو بیا به حرکت وکړو عبدالله بن رواحه رضی الله تعالی عنه چې دا حالت ولید ودرېده او خلک جنګ او قابلې ته وهڅول او هغوی ته یې وویل د عبدالله بن رواحه خبره به واورو خو د یوې دمې نه وروسته پښه شان واوري د ژوند لاره و مؤمنو قدرمن اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ په دې هیله چې تر دې دمه تاسو زموږ ملتیا کړې وي حضرت عبدالله بن رواحه رضی الله تعالی عنه ویل ای خلکو په الله قسم هغه څه چې تاسې یې نه خوښوئ د هماغې لپاره راوتلي یاست آیا شهادت نه غواړئ تاسې ته دا هم څرګنده ده چې د دښمن سره زموږ جنګ او مقابله هیڅکله د شمیر او ځواک پر اساس نه وي د دښمن په وړاندې زموږ وسله هغه دین دی د کوم په وسیله چې الله پاک موږ ته عزت رابخښلی ځکه نو حرکت وکړئ دوه نیکیو کې به یوه هرومرو موږ ته را په برخه کیږي یا فتحه یا شهادت نن ورځ هم مجاهدین او مبارزین د کفارو د وسایلو نه ویره نه کوي د مسلمانانو جنګ کفارو سره د مسلمانانو مقابله د کفارو سره په شمیر د شمیر په اساس نه ده دشمن که قوي دی الله د هغه نه ډیر قوي دی په دوو نیکیو کې به الله یوه ضرور مجاهدینو ته په برخه کوي یا شهادت یا فتح او کامیابي عبدالله بن رواحه رضی الله عنه د دې لنډو خبرو په اوریدو ټولو خلکو ویل په الله قسم ابن رواحه رښتیا وویل او د دې سره اسلامي لښکر وخوځېد د بلقا په سیمه د مشارف په کلي کې د هرقل د سپاهیانو سره مخامخ شو دښمن نور هم رانږدې شو مسلمانان د موته سیمې ته راغونډ شول خپل صفونه یې منظم کړل او د جنګ تیاره یې ونیوه د هرقل پوځ را په رارسېدو و سخته جګړه ونښته درې زره مجاهد سرتیري د دوه لکه پوځ په مقابله کې جنګېدل د اسلام جنډه د زید بن حارثه رضی الله عنه په لاس کې وه په ډیر میړانه وجنګېد د دښمن په صفونو کې لکه د زمري په شان یې حملې کولې تر دې چې د دښمن په غشو ولګید مبارک جسد یې سرای سرای شو او بل آخره په شهادت ورسید له هغه وروسته د اسلام بیرغ حضرت جعفر رضی الله تعالی عنه واخیست جنگ ته ادامه ورکړه کله چې جګړه ډیره ګرمه شوه د خپل توربخن اس نه راکوز شه د هغه پښې یې پرې کړې او بیا د جنگ په میدان ورګډ شو په دښمن یې مرګونې ګزارونه وکړل څومره ښکلی دی جنت او د هغه نږدېوالی پاکیزه دی دا ځای او یخ دی سکاک یې اوس د روم او رومیانو عذاب نږدې برېښي زما وظیفه ده چې له ما سره مخامخ شي نو ګزارونه وکړم دوی د خدای څخه منکر او د پریوتي نسب خاوندان دي بیا یې اسلامي جنډه په خپل لاس کې واخیست اوچته یې نیولې وه تر دې چې ښي لاس یې پرې شو د دې سره یې هغه په چپ لاس کې ونیوله او کله چې هغه هم د دښمن په پرله پسې ګوزارونو پرېښه بیا یې هم اسلامي بیرغ غورځېدو ته پرې نښود او د دواړو مټو په مرسته د سینې پرې هسک نیولی و تر دې چې د اسلام د دښمنانو د یوې سختې حملې په ترڅ کې د درې دېرش کلو په عمر کې د شهادت جام په سر راواړوه الله رب العزت حضرت جعفر رضی الله تعالی عنه ته د ده د دواړو لاسونو په عوض کې دوه وزرونه ورکړل چې د جنت په باغچو کې چې چیرته زړه وي هلته به پرې الوزي او پرواز به کوي کله چې حضرت جعفر رضی الله تعالی عنه د دې بې سارې مبارزې څخه وروسته په شهادت ورسید اسلامي جنډه عبدالله بن رواحه پورته کړه په داسې حال کې د دښمن صفونو ته ور وړاندې شو چې په خپل آس سپور و او دا شعر یې زمزمه کوه قسمت یا نفسی لتنزلنه لتنزلنه او لتکرهنه قد طالما قد كنت مطمئنه ما لاراک تکره الجنه هی نفسه قسم په الله دی چې هرومرو به د جنگ میدان ته وردانګې میدان ته به وړاندې کیږې که خفه هم وې خورا ډیر وخت دې په ډاډ تیر که اوس دې ولې د جنت څخه په تیښته او شا تکې وینم او په دې توګه یې ځینې نور شعرونه هم زمزمه کړل او د دې سره یې خپله توره واخیسته د مقابلې میدان ته ور ودانګل د دښمن سره یې جنگ پیل که په ډیر میړانه وجنګید او په آخر کې د شهادت لوړې درجې ته ورسید د ابن رواحه رضی الله عنه د شهادت څخه وروسته اسلامي جنډه ثابت بن ارقم نومي یو مجاهد پورته کړه او په لوړ آواز یې ویل مسلمانانو د خپل منځ نه یو کس د مشري او قیادت لپاره وټاکئ خلکو ځواب ورکړ همدا مو مشر خو حضرت ثابت بن ارقم رضی الله تعالی عنه ویلې زه دا کار نشم کولی د سلا او مشورې وروسته مسلمانان په خالد بن ولید راغونډ شول او هغه ته د جنګ قیادت ور وسپاره خالد بن ولید رضی الله عنه جنډه هسکه کړه دښمن سره یې سخته جګړه وکړه بیا یې تکتیکي شاتګ وکړ تر څو چې مجاهدین یې روغ رمټ خوندي ځای ته شاته کړل علامه ابن هشام رحمه الله په خپل سیرت کې لیکي چې کله مسلمانانو حضرت خالد رضی الله تعالی عنه ته د جنگ قیادت ور وسپاره الله رب العزت د هغه په لاس فتحه او برای د مسلمانانو په برخه که خالد تر هغې پورې د مسلمانانو مشري کوله تر څو یې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته بیرته راورسول امام بخاری رحمه الله په خپل کتاب کې د حضرت انس انس بن مالک رضی الله تعالی عنه په روایت لیکي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په مدینه منوره کې د خطبې لپاره ودرید او وی فرمایل د اسلام بیرغ زید رضی الله تعالی عنه پورته که او هغه د جنگ په میدان کې په شهادت ورسید بیا جنډه جعفر واخیسته هغه هم په شهادت ورسید بیا جنډه عبدالله بن روعه پورته کړه هغه هم شد شو بیا جنډه د الله د تورو څخه یوې تورې خالد پورته کړه او د همده په مشري کې الله رب العزت مسلمانانو ته برای او فتح ور په برخه کړه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا قصه کوله او له مبارکو سترګو څخه یې اوښکې بهیدلې قیس بن حازم رضی الله تعالی عنه فرمایی چې ما د حضرت خالد رضی الله عنه څخه واوریدل هغه ویل چې د موتې په سخته ورځ زما په لاس کې نه تورې ماتې شوې په پای کې یوازې یوه وړه یمنۍ توره راسره پاتې شوه کله چې د مجاهدینو مشران په شهادت ورسېدل رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل د دوی ځایونه ماته په جنت کې وښودل شول وینم چې د عبدالله بن رواته ځای ته د جعفر نسبت لږ ټیټ دی راوي وایي چې ما د محمد رسول الله نه پوښتنه وکړه دا ولې رسول الله صلی الله علیه وسلم راته ویل چې عبدالله بن رواحه چې کله د جنگ میدان ته ور وړاندې کېده لږ څه پښه نیولی شوی روان شوی و صحابه و کرامو د حضرت خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه مشري مشرکینو ته او همدارنګه کفارو ته سخت ضربات ورکړل او بیرته مدینې منورې طرف ته راستانه شول کله چې د خالد بن ولید په مشري اسلامي لښکر د مدینې منورې اطرافو ته رانږدې شو رسول الله صلی الله علیه وسلم او مسلمانان د هغوی د هرکلي لپاره مخې ته ورغلل خلکو د لښکر په لورې خاورې شیندلې او ویل به چې ای تښتېدونکو د الله په لاره کې مو تیښته کړې ده رسول الله وفرمایل دوی تښتېدونکي نه دي بلکې دوی بیا د دښمن په خلاف جهاد ته ورګرځېدونکي دي انشاء الله نو قدرمنو اوریدونکو په بلې خپرونه کې به انشاءالله د مکې د فتحې په هکله باندې وغږیږو دا وه زموږ نننۍ خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم تاسو ټول په پاک رب سپارم پاتې ژوندم نیکمرغه ښاد بریالي او کامیاب اوسئ